سوره واقعا مکی ده په دې کې 96 آیاتونه دي درې رکوګانی دي مکی صورت ته 96 آیاتونه او درې رکوګانی دي په دې کې سوره واقعا دا د سوره طه نه مخکې نازله شوې ده سوره طه نه پس نازل شوی دا او د سوره شعرا نه مخکې په حالت د جمع کې 56 نمبر سورت د قران شپږ 50 په حالت نزولی کې شپږ سلوي ختم نمبر سورت د قران ما قبل سره ربط سره یو ربط خدا بیانېږي چې پړومبي صورت کې د قیامت ذکرو او د نیکو د نیکو خلقو د بدو ذکر په دې صورت کې د قیامت ذکر دی او د نیکو د بدو سره چې بس کیږي نو داغي ذکر دی دغه سي یو ربط بلم بعد مفسرین ذکر کوي چې ما قبل کې بیان د قیامت ته فاذن شقت السماء دی آیت کې بیان د قیامت دی او په دې صورت کې بیان د قیامت دی اذا وقعت الواقعه سره رومبني آیت سره ثابتيږي د قیامت راتلل دغه سي په ماقبل صورت کې د انعامات ذکرو د بعضو په دې صورت کې داغي تفصیل لې موضوع د صورت چې دا غ بیان د اقسام ثلاثه او د انسان د پاره چې پاره کې دو چې دین هغه ناجی دي یعنی نجات مندون کی دي او یو پاره کې هلاکت طرف ته تلو والد بوتلو والد خلاصه د صورت مغدا دا چې خلقم پدری قسمه دي عذاب باور کې دي شي اصحاب شمائل ولا ځکه چې غي او ګناهونو باندې مصیر دي تاسو داغي نه مکیږئ او سابقین اولین چې دین تاسو داغي نه شي ځکه چې هغه اصحاب الیمین دي او فسبح بسم ربک العظیم تسبیح بیان کړي پنوم د خپل پروردگار لوی سره نو داخل بکی تاسو لرا په نعمتونو والا باغونو کې خلاصه لرم به رکو صدا بیان د اجمالی ثلاثه او د یو ذکر د نعامو د نجات مندون کو د پاره حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرض الوفات کې مبتلا و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یې تپوس لراغه ورته وی چې څه تکلیف دی وی د ګناه تکلیف دی وی سغواړي وی د خپل رب رحمت غواړو وی طبيب در لراولم وی طبيب خو نه جوړ کړي حضرت عثمان رضی الله عنه دغه وخت کې 45 لک 44 هزار مربع میل باندې حکومت چلولو پاکستان په حکم درې لک مربع میل دی ورته وی حضرت عثمان له الله لوی مقام ورکړو ورته وظیفه در له مقرر کوم بیت المال نه درته بخشش راولېګم وې ضرورت نشته ورته وی دا لونه دي دي دي بستانه پس پکار راشي لستا سره خو وراثت کې صفاتی نه دي نو په وراثت کې بدیلونو دا چې زر لسراولېګم هغه ورته پری دي ورته مالونو د پاره د نبی علی صلوات و سلام حدیث په وصیت کې پرې خود دی چې من قرأ سورۃ الفاتحه کل ليله لم تصبه فاقه ابدا ابن کثیر راغست دی چې هر شپه څوک سوره واقع وای نو الله او پچرم لوګ نه راوړي چې دا صورت څوک د شپې وای الله به په چری هم لوګ نه راوړي په دې صورت کې سلور کم سل آیاتونه دي 878 کلمات دي پکې اتسوا اتا او یا کلمات 1903 حروف دي پکې نل سوا او درې حروف دي په دې صورت کې اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کیدون کې قیامت لیس لوقاتها کاذبا کاذبا چې دنو بعض مفسرین دینه مصدر هم جوړي مصدر هم جوړي یعنی چې د دې راتلو وخت لره څه دروغ نشتا چې د قیامت د وخت دراتلو لرسه دروغ نشتا او دې لره د نفس صفت هم جوړي ليس لوقعتها نفس كاذبه چې کله نفس صفت جوړ شي نو څنګه بوي ليس لوقعتها نفس كاذبه فرمای اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي قیامت لیس لوقات یا کاذبا نشت داغي واقع کې دول رس دروغ حافظه الرافع حافظه الرافع کته کون کې دی او پورته کون کې دی اذا رجت الارض رجا کله چې او په زیز مکه لرا په فزول سرا وبست الجبال بسا او خس خس کړي غرون لرا خس خس شي غرونه په خس خس کې دو سرا فکانت هبا ام منبسا بیا شي گرد الوتن کې اصحاب میمنه عام مؤمنانو ته ویل شي مقربون دا خاص مؤمنان دي ښا اصحاب میمنه دا عام مؤمنان دي اولایک المقربون چې یو لسم نمبر آیت کې کوم راځي انو هغه خاص مؤمنانو ته ویل شي اصحاب مشامه دا خاص کافرانو ته ویل شي ښا مخکې چې کوم را روان دي آیت نمبر 9 کې اصحاب المشامه دا خاص کافران نو اصل کې دلته روح المانی او تفسیر بیزاوی او خازن ټول تفصیل کړي دي تفسیر روح المانی کې علامه علوسی رحمت الله علیه نغز قاضی بیزاوی رحمت الله علیه خازن وغیرہ کافی باس ته دي کې ډیرو غد باس مختصرا موږ دا وایو یو تفسیر هغه دا کوي چې دا سابقون چې کوم دي د دې خلق د دې امت دا ډېر زیاتی په سابقون کې دا غي صحابه او دا دغه چې دي آخرین آخرین چې دي کنه په دې کې د نبی علی السلام صحابه نو مجموعي لحاظ سره چې وګوري د نورو انبیاو خلق شو نو هغه په تعداد کې زیات وو ځکه چې انبیا ډیر یو لاک سلیری سره او دای کم دي دویم تفسیری بعد مفسرین کې یو خدغه تفسیر شي چې په سابقون کې دا اولون چې دین دا د مخکینو انبیا او امتونه دي او آخرین چې دین نبی علی السلام او د امت دویم تفسیری بعد مفسرین کوي چې د دې وخت لومبني او اخرني تینا مراد دي څنګه په دې وخت کې لومبني چې دینو صحابه او تابعین دي او تبع تابعین دي لکه دا دویم تفسیری چې ده نو دا دا حدیث مطابق دی چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم د پیغمبر زمانه والا دا سابقون الاولون کې شو صحابه زمانه والا تابعین زمانه والا دا تینا مراد شو تبع تابعین زمانه والا پدې کې سابقون بدغه کې بیا زیاتی او دینه پس خلک چې دنه پاږي کې به کمی سبقت وړون کی لکه اوس زموږ زمانہ کې خو ډیر کمی په ټول دنیا کې وګرځنه درې سلور برتدا سي ملاوي شي چې بنده بوي چې او یاره دا خالص جنتیان دي وحور عین وحور او حربوی عین ای واسعات العین عین عین ستوي غټ سترګو والا کلا سترګو والا نو حربوی غټ غټ سترګو والا نو پاربو کې د سترګو دا غټواله چېونو دا د قیس علامت بغرزیدو نو ځکه ورته هغه اوسم دلته خلکو غټي غټي سترګې دي کنه نو یجوز جزاء یا جوزو جزاء یا جزیناهم جزاء ان دا جزیناهم جزاء بدل ورکړه مونږ دیلا بدل ورکول بما كانوا يعملون په سبب دا عمل چې کوم دی کو لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها مونږ کړه او ترجمه ونه کړه مونږ دی کو کړه ونه وی ولی ځکه چې کان په فعل مضارع باندې داخل لې چې غنی به پکې نیوي فی صدرن اوسبا فی صدر مخضود اوسبا د بیرو په ونو کې چې غنی به پکې نیوي د بیر داسې ونه لکه دنیا کې د غنه پکې کبیر تقی جنال تخو کې د غنی زی لاسو کې نه شکول نشي او التوی چې د بیرو په داسې ونو کې بوي چې غني به بګنی بیا بیر هم د جنت بیری هغه یو جدا تفصیل له اوس دې ځای وخت عمر نشته وطلح منضود او نبی وطلح منضود دا نبی په کیلو او دا دغه په کیلو لاندې باندې کې وطلح منضود او کیلو لاندې باندې کې بناسوي دنیا کې خو ممنوعه په سمنو باندې وی کنه میوا که سمن نه وی پیسې بنش میوم بند شو ته بازار ته ورشي چې ورته وای چې کیلې په 100 درزن دي ا درته وای په 10 روپے ته ولا 10 روپے ورکه یو درزن راواله بیا ته بل درزن تلاش کینه هغه منه کوي اب سوي چې 10 روپے نور را کپلارانو بیا بدابل درزن یوسی نو دې لکه منا کېدل به پکې وي جنت کې به دغه منا کېدل نه وي داسې نه به دغه میوه بندي لکه دلته میوه موسم ختم شي میوه بند شي هلته کې موسم ختمېده نشته وفرش مرفوعه او بچونه مرفوعاتن و فرش او بچونه مرفوعات اوچته ای بعضها فوق بعض دا مرفوعات ای بعضها فوق بعض چې بعض به د بعضو د پاسه ان ان شانهن ان شاء په تحقیق سره ان شانهن پیدا کړی دی لره مونږه ان شان په پیدا کولو سره ای خلقناهن خلقا او یو ډله د آخرینو نه د دې ما قبل سره یو ربط ته اصل کی اول د اصحاب الیمین ذکر تیر شو چې پړمبنو کې هم خو لوی جماعتي لکړمبنو پاغړمبني کې بیا موږ باسو کو چې آیا د نور امتونو د اړمبني ته مراد دی او کپدی امت کې صحابه او تابعین او تبع تابعین زمانه ته مراد ده او په اخرانو کې اوس دلته نه د اصحاب الشمال هغه تذکره چالو کیږي اصحاب الشمال ګس طرف والے چی یو بل ربط بعض مفسرین ذکر کوي ما قبل کې بیان د نعمو دي او په دې کې هم د نعمو ذکر دي دغه په ما قبل کې ذکر د اصحاب الیمین دی اجمالا عدالت تفصیل له په ګرمو هواګانو کې او ګرمو بو کې بوي سموم ګرمه هواګانې اي په حر النار په ګرمو هواګانو کې بوي او ګرمو بو کې بوي وظل من يحموم په سوري د لوګو کې من يحموم په سوري د لوګو کې د لوګو په سوري کې بناستي لا باردن یصرون ایداعون علی الحنس العظیم علی الشرک العظیم او دایبا اصرار به کو په دنیا کې شرکیات چرته ګټه به ولید دی ورته سجده پروتو چرته غوی به ولید دی ورته سجده به کولا چرته قبر به ولید دی ورته زر په سجده باندې پریواتو دا طوافونه به د قبرونو کول شرک عظیم کې مبتلا او په عذاب باندې ځان اخته کړو قل تو ورته و ان الاولین والاخرین په تحقیق سره نوم بنی او اخرنی چې دي لمجموعون خامقا ټول جمع کیدون کی دي لیل جزای د پاره د بدلی الی میقات یوم معلوم اغه معلوم روزی میقات طرف تا ثم انکم ایها الضالون المکذبون بیا په تحقیق سره تاسو چې اے گمراهان المکذبون دروغ وینکو مزنه ما قبر سره دی یو ربط ته هغه دا چې مخکې د قیامت ذکر او چې کوم طبقو لره جنت او دوزخ ته تللو دا غي ذکر بیا د قیامت د اثبات دلایل اوس دلته نه د قران پاک عظمت بیانې ځکه چې د دې قران په ذریعہ الله تعالی توحید رسالت او د قیامت مسله واضحه کړې ده نو فرمایي الله فلا اقسم کچاري لفظ د قسم وي یا حرف قسم وي نو دین مخ کې لا او ما دا زائده راځي چې لفظ د قسم وي یا حرف د قسم وي نو مخ کې وته نه لا یا ما زائده راځي دا د قسم د تاکید د پار راځي نو الله فرمای فلا اقسم یعنی فوقسم ویلش انه لقران کریم پتا کی سر دا قران دے کریم عزت والده عظمت والده دا قران کریم دے قران کریم دا انه لقران کریم چې دے نو اصل کې دا جواب قسم دے اوس دا قسم او جواب قسم دې کې مناسبت څه دے قسم یو جدا حیثیت لري دلته جواب قسم جدا د مناسبت مینس کې سره لکه چې څنګه ستوري په خپل لارو باندې ګرځي او بیا د غروب په مقام باندې غروب کیږي ها یوم پکې لکه چې څو وخت د ستورو د غروب کېدو وخت راشي په خپل ځای باندې بده کوزيږي ګوره که تاسو خیال کړئ چې تستوري ځای بدل نکو په خپل ځای باندې بالکل کوم مقام چې مقرری پاغي باندې وي یوم پکې خیله استاو غسل استلک انور بدلیږي سپمه بدلی ستورو کې راشي نشته دغه چې دا قران کریم دې صراط مستقیم خې دې کمه به شي پدې کې ني بس صراط مستقیم نه غلا پاغي کې نه دی خوا نه دی خوا نه کم نه زیات بس په یو لاین باندې دی رواني نو فرمای چې انه لقران کریم نو دا په قسم جواب قسم کې خپل کې مناسبت شي فی کتاب مکنون دے په مغلق کتاب کې لکه لوح محفوظ چې کوم په غلاف کې بند وي هغه کې بند شوی لا یمسه الا المطهرون نمس کې دلرا مگر پاک خلق امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله تعالی دا ټول وای چې دا هو ضمیر چې دنو دا قران تراجی دی نو معنا به بیاسی لا یمسه لاس باندې لګی دی قران ته الا المطهرون چې سو پوری او دس نه کړي به او دس وسو قران لاس نه ورړي دی ائمه اربعو د دې قول چې د نو دی باره کې دا دی چې بیا د سبه سو قران باندې لاس نه لګي امام تبری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری او امام تبری هغه وی چې بغیر او د سم ورته لاس لګول شي امام بخاری او امام تبری وی چې بغیر او د سم ورته هم لاس لګول شي امام بخاری رحمت الله علیه وی چې زه حدیث دغه حدیث چې دی کې زه تعویلونه کوم چې بیا ودسه یو سړی دغه تلاش لګول شي دا قران کریم ته ستاویل کې پکې جمهور خو خپل دلیل اول پیش کړي د امام بخاری امام تبری په جواب کې جمهور دلته خپل دلیل پیش کړي دا آیاتونه پیش کړي چې هو زمير راجی بسوی قران دی چې نه بلاس لګی دیتا مگر پاکیزه خلق لاس باندې لګی دیتا مگر پاکیزه خلق نو معلومه شو چې بی وضو بی اودسا لاس نه دی لګول پکار بی اودسا بلاس د قران پورې سوک نه لګی او متعدد حدیثونه پیش کړي یو روایت دی ابن عمر رضی الله عنه موږ پیش کوو چې لا يمس القرآن الا طاهر حضرت ابن عمر رضی الله عنه هم دې آیت تشریح چي کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دا روایت نقل کړی دی چې لا يمس القرآن الا طاهر قرآن ته بلاس نه لګي مگر پاک سړی بل روایت هم پیش کوي چې لا تمسل قران الا وانت طاهر ته قران تلاش نه لګي سو پوری چې ته پاک پاک شوی نه امام بخاری وایي چې یو دوه تعویل کوم د دې په مناسبت سره بیا قران ته بیا د سلاس لګول شي موږ ورته وایو تعویل دی بیان کا امام بخاری رحمت الله علیه وایي خو هغه تعویلونه هغه دواړه صحیح نه دي ګره دي ځکه زمونږ امام بخاری رحمت الله علیه سره دې شدید اختلاف دائم اربعه دې سلور واړو مذهبونو امامانو ور سره باقاعده اختلاف دې او غیر مقلد دی غوی امام بخاری چې سویلی سی ویلی موږ ورته تاسو خود صحیح وای تاسو په پوسکه مو داس نه ماتیږي تاسو ته خو بیا ډیر احسان ده بیا داسم قران پورې لاس لګوي په پوسکه مو داس ماتیږي نه مانه وسړی تاسو کو وچ غیر مقلد په سجی مونږ ولی نه کیږي مې جمی کې کوړی کې وی جمه وړه په کسی ما ورته مې په وړي کې عامه مسله ده چې دې په کوسکه او دس نماتيږي زکه اور پسې مونږ نه کیږي په جمی کې عامه مسله دې په جرابو باندې مسه کوي زکه اور پسې نه کیږي بیا دې وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم مسحال الجربین نبی علیہ السلام په جرابو مسه کړی دا مونږ جواب ورکو چې آو نبی علیہ السلام په جرابو مسا کړي وا او د نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې ریخم او ربړ نو ریخم او ربړ نو ربړي جرابې نه وي خدای دې پوهه کا هغه جرابې چې وي د نبی علیہ السلام په زمانہ کې هغه د چمړې وي نو اوس مونږه جوربین مجلدین جوربین سخینین جوربین منعلین نو تفصیلی بات ته هغه کې لکه موزی چي مونږ وایو په دغه کې باقاعده منعلین مجلدین سخینین په دې کې شرایط اوندش نو موږ دغه شرایط مطابق بیا پاغه مسجد ته جایز وایو لیکن دی جرابې د ربړ تنه د ربړ نبی علی السلام په زمانه کې کارخانه نه ربړ د کم ځای نه راغی چې ته وایې چې نبی علی السلام په جرابو مسه کوله بالکل کوله لیکن ربړ نو په دغه زمانہ کې کما جرابه چې پر ربړ نختی پاغې نه کیږي مسا به ربړ چې هغه کې دومره طاقت چې په خپل دې ولاړې بیا پکې ګل کدا واړه دغه چنجه مونږه مسړه وایي نو دومره مغربم دا بار چې کوم دي شاو یا کور ته منډه وای یا پارام کو نه ولګوي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غیر شاد دې دې کې موجود دي امام بخاری رحمت الله علیه وی یو تعویل لومبه تعویل غدا کوي وای چې هو ضمیر کتاب مکنون طرف تراجی لري هو ضمیر دا کتاب مکنون طرف ته زی نو معنا بدای چې مونږه لوح محفوظ کې چې لوح محفوظ ته د لاس نه لګئی مگر پاکي فرشتي لوح محفوظ ته وای دا هو ضمیر کتاب مکنون طرف ته راځي دی چې لوح محفوظ ته بلاس نه لګي مگر پاک دامن فرشتي نو موږ ورله جواب ورکو چې وساده اے امام بخاری رحمه الله تعالی لوح محفوظ خو نه نازل کنه په دنیا کې نا تنزیل را کوزیدو ته وای نو لوح محفوظ خو بره تنزیل را کوشوي د را کوشوي څه شی د قران دی امام بخاری ته توایو چې اے امام بخاری کته چره وګوري دا تنزیل د قران کیږي د لوح محفوظ کیږي نه نو زکه ته معلومیږي چې لاس لګول قران ته چي دي نه غا ناجایز دي مگر پاو دس کې بل تعویل امام بخاری سے کوي هغه وایي چې مسلمان خو د پاک لا یمسه الا المطهرون لاس بنه لګی دی ته مگر پاک نو پاک مسلمان دی الریډي پاک دی نو چې مسلمان پاکوالی کې شک نشته نو بیا پړو اعتراض را نه مسلمان پاک دی لاس ورته لګولیش کې به اودسې کې په اودس کې مونږ ورته وایو چې نه امام صاحب دغه ځای کې لغونه پتا سو سوچو کوي هغه سو هغه دا چې مسلمان خو بالکل پاک دی مونږ منو چې مسلمان پاک دی امام بخاری سے استاد خبرم صحیح ده لیکن حضور علیہ الصلات والسلام خپل یو گورنر عمرو ابن حزم خپل یو گورنر عمرو ابن حزم ته ډېر هدایت نامې لګلې وي یوې پکې دالي غلې وا چې لا تمس القرآن الا وانت طاهر ورته وې زما گورنر وره اسنه چې د قرآن تلاوت په داسې اندازو کې چې پاک نه قران تلاوت به او د سونه کی غره لا تمس القران الا وانت طاهر د قران تلاوت مکوا مگر په دې حال کې چې ته پاکي ورشوي دا واړه سټونی سره دی غوګونو نه او نه یو یو سپیړو و بار واسه لا تمس القران الا وانت طاهر قران ته لاس ملګوا مگر په دې حال کې چې ته پاک دامنې دای ورته ویلو نو دی اوس غلو نو دا انو الا وانت طاهر دا حدیث صحیح دی حدیث صحیح دی ها په جواب باندې د قران تلاوت کول چې مصحف نیوی قران موجود نیوی مصحف نیوی چپ شا وغیر لګو شپ مصحف نیوی نو په جواب باندې د قران تلاوت کول ک به او د سموي هغه جایز دی ها البته په جنبي حالت کې چې د جنبي حالت کې په دې کې د قران تلاوت نشي کېږي جنبي حالت کې چې قران تلاس نم وی لګیدل نو بیان کی البته به او د چې قران تلاس نیوی لګیدل دا څوک ناس کیو نه تلاوت کول شي ها نو فنزلن بالمستیا ورسوي من حمیم د ګرمو بو وتصلیه جهنم او دا داخله د جهنم ان هذا لو حق ان هذا لو حق اليقين پتاکیک سرا دا چې ده نه ده دا ان هذا پتاکیک سرا دا قران چې ده دا حق اليقين ده دا قران څه شی ده حق اليقين معارف الدنیا د مجدد الفسانی ورغون رساله ده کوټه ورغون رساله ده مجدد الفسانی سے معارف لدنیا غي تویل شي هغه کې هغه درې درجه بیانې یو د علم الیقین یو د عین الیقین یو د حق الیقین مطلب دا ګورې ځان پوهه کې علم الیقین دی ته ویل کې یو سړی راغی هغه وای چې دی دی کې دی کوسه کې په دې قربان اور لګیدلې موږ ټول ته علم وشو چې او دې کوسه کې په دې کور باندې اور لګېدل لیکن دا سي علم دا مونږ ته نه دی چې مونږ بل چاته بیان کړی شو ځکه چې کفا بالمرء کذبا يحد ان يحدث بكل ما سمع یو سړی له دا دروغ کافری چې سی اورې د لغه بل ځای بیان کی نو مونږ په دې نشو ویل چې او دې کوسه کې اور لګېدل دا ویل چې یاره و مې ریدل چې دې کوسه کې اور لګېدل کدا وایو چې هغه څنګه دا بیان وکړو مونږ مو وایو چې په دې کوڅه کې اور لګیدل دا مونږ دروغ وي مونږ به دا وایو چې هر پلان کې هم دا سی وریدل چې دې کوڅه کې اور لګیدل نو بیا دغه اور چې دې نو چې کله مونږ دې ته ویل شي علم الیقین علم دې یقین او چې کله دغه اور مونږ په خپل سترګو باندې وینو نو بیا دې ته ویل شي عین الیقین دا لګ نورم مضبوط علم مونږ ته وشو مونږه ولیدو مونږ بیا ویل او یاره ما خپل لیدل چې لمبه برکې دي اور و دغلتا لګیم ته نه خاطر نو دا شی عین الیقین بل دې بیا درېمه درجه د علم چې دنو هغه حق الیقین دی هغه دا دی چې لکه یو زیت لاړې چا نه دی وره دل چې دغه ځای کې اور بل شوی دی او بالکل اور بل شوی دی بیا ورلې الته چې ودی قتل لکه ورشته کې نشته پسترګو دی ولید چې آ ور دی نو ستا علم کامل شي په پورا نه کامل شي ولی نن سبا یو ور راوته دی ا مصنوعي ور تاسو قبليږي با ګرځه پکې دنه ا د بلکونو ا پردي غوندي لګولي دا دی مرج حالونه چې کمی دی قارون نو پاغي کی هغه ور نو هغه ور نه هغه کپڑا لوزي ته پکې ګرځه ور نه انو چې کله لاس ور لورډ نو چې سوزول کین دا حق الیقین شي دا اوس دې کې خبره نشته و عمر ایدل واسترګو می ولیدو بیا مې ورل لاس ورل چې دا کپڑا یا مصنوعي ور نه دی بلکې حقیقتا ور دی او بالکل دا صحیح ور دی دې ته حق الیقین ویل شي نو دا معارف الودنیه کې مجد الفسانی رحمت الله علیه غ ذکر کوي چې دا د یقین درې درجه دي نو د قیامت بارکه دې ته حق الیقین ویل دي انو ان هاذا پتاکیک سره دا داخلي دل دې قیامت ته چي دي له حق الیقین دا دې یقین غ مضبوطه درجه ده فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح بیان کا پنوم د خپل پروردگار لوی سره دا سوره حدید سوره حدید یو ذکر در تکوم تر اوسه موږ هر لفظ کې تقریبا تحقیق کو چرته لفظ یا د چا عقیده دا هم نه د پریخ یا زمونږ په عقیده کې دیانن سرسوتی ها پرکاش دغه کې دا کتابونو کې هغه کوم لیکل کړي موږ دا غي تردید کړي دي که معتزله او اعتراض دي دا غي تردید هم کړي دي که نور چرتا ائمه کې کوم امامانو زموږ مذهب دا دی باندې جرح کړي دي موږ دا غي جوابات کړي دي ټول که تعارضونه د کوم آیاتونو کوم سر راغلي دي داغي جوابات مونږ کړي شان نزولم چرته نه پرېخه ربطونم تقریبا د اکثر آیاتونو سوراتونو رکوع رکوعات د سوراتونو رکوعانو خو خیر ډېر ډېر ربطونه تقریبا چې د سر نم قران چالو کړي نو د هر رکوم دو رب ته کم اس کم بیان کړي دي او د هر سورتم کم اس کم شپږ رب ته بیان کړي دي او دین علاوه په مینس کې آیاتونه یو بل سره مربوط کړي دي ډېر کوشش خپل دغه جاری ساتل دي نو ربط او شان نزول خو به سم جاری ساتو او چې کوم ځای کې چرته صرفي نحوي تحقیق وي یا اشکالات وي هغه هم جاری ساتو خو کې دې شي الفاظو کې لګ تحقیق کم را ولې ځکه ترجمه مخ کې لګ ګران ده دا غیز دکړم د تاسو له وختم ډیر لګي وخت تم نه نو په دې وجه لک سبق بم بوتل غواړي کنه نو هغه ډیر دقیق کوم انداز کې چې موږ سبق روانو هغه کې به ان شاء الله نی لګ بداسي کم کم ټیک ده کنه کوشش بخپل کو غبار البیام